سلف التاریخ په معارفو کې بل قسم معرفه چې وا نو هغه وا معرب په عادت او د تعریف باندې یعنی معرب په الف لام عادت او تعریف نه مراد دلته کې الف لام دي الف لام تعریفی راضی یعنی دا دی د عادت او د تعریف نه دې سره یو اسم چې کمدنو چې دا بچا داخل شي نو هغه په معرفه ګرځي په شرط دا دی چې دا به زائد نه وي که کوم الف لام زائد وي غیر تحسین د پاره دی او غیر تعریف د پاره نه وي و نون زائدتن کې یو ترکیب دغه شانته دی چې نون زائده تحسینیه دی الف لام زائدتن صفت ته او چې کوم الف لام زائده تحسینیه وي اور تعریف ته پار ناراضي نور الف لام دار چا د پاره په دې کې یو اختلاف دی هغه دا چې مجموعه الف لام علامه د تعریف ته که فقط حمزه که فقط لام خلیل مولای سیبوی چې مجموعه الف لام علامه د تعریف ته هغه قیاس په حل باندې کوي چې حل د عادتو د استفهام نه دی او ال د عادتو د چا نه دی د تعریف نه دی مبرد مولای سیبوی چې فقط حمزه د تعریف د پاره ده هغه قیاس کی په حمزه استفهامیه باندې فقط حمزه د استفهام د پاره هم راځي فقط حمزه د تعریف د پاره هم راځي نه علام چې دی نو دا ورله زائد کړی دی لام چې دی نو دا ورله څه کړی دی زائد کړی دی د پاره د فرق په مابین د حمزه استفهامی او د حمزه تعریفی کې چې د تعریفی حمزه او د استفهامی حمزه سو کې فرق وکي سیبوی سیبوی چې فقط لام د عاداتو د چا نه دی تعریف نه دی خو چونکې هغه ساکنو ابتدا په ساکن کېدل نه شو نو حمزه وصلیه په سر کې سکړه راوړه سر کې چې کمندونو حمزه وصلی سکړه راوړه حمزه وصلی مکسور وی او دلته مفتوح راوړه د وجه د کثرت استعمال نه د وجه د کثرت چانه هغه قیاس کوي په نونې هغه قیاس کوي په تنوین باندې په نون د تنوین چې تنوین د تنکیر د بار سکی راځي نو لام به د تاریخ د بار شي راشي ناظم صاحب هغه دو مذهبونه ذکر کوي د مبرد مذهب اړو د چته خوښ نو د مبرد مذهب خو درج کې بالکل سکیږي ختمي وسط کې چراشي نو بس علامه خو نه حذف کیږي او دا سکیږي حذف کیږي او د خلیل مذهب چې دی مجموعه الف لام دی هغه د اور ته کتلی دی خلک وی الف لام تعریفي او الف لام تعریفي هغه ټول ته علامه ویلې دي نو داغه په نسبت بیا حمزه قطعی ده حمزه څه ده قطعی ده نو په کار دا ده چې نوې حذف شوی هغه هم څه کیږي حذف کیږي وسط کې څه کیږي حذف کیږي د سیبوی مذهب تش لام او حمزه ته حذف کېدل علامه حذف کېدل نشي دا مذهب ډیر خو د دې وجنه کافی والویلو ومن خواصه دخول اللام دخول الالف واللام ندی ویلو دا یو په دې کې اختلاف وو د صرف تو مذهب ذکر کړی دي یو د خلیل او بل سیبوي دویم په الف لامو کې ډېر لوی تقسیم دی سوړه خبره نه ده ډېر لوی چې کمونو الف لام دي سیبه معنا خو موصولی هم راضی او حرفی هم سکی راضی حرفی دو قسم راضی زائد او غیر زائد غیر زائد دو قسم راضی هغه چې کمدنو عوضی او غیر عوضی هر واحد د دین دوه قسم راځي لازم او غیر لازم لازم اوس شي غیر لازم غیر زائد مطلب دا دی چې د هغه په لری کولو باندې معنی ته نقصان رسیږي یعنی چې هغه راشي نو معرفه شي چې هغه لر شي نس شي نکره شي چې د عیب په لري کولو معنی ته سره سي نقصان رسی دې ته وایي الف لام تعریفی غیر زائد غیر شي زائد بیا دا غیر زائد کله چې کمونو د چانه عوض راغلی وي کله د چانه عوض نه راغلی لکه الناس کې الف لام عوض د حمزه لري او ناسون ده کنه هغه نو هغه کې هم الف لام عوضي دي سړي عوضي او کله غیر سړي عوضي وي لکه رجلو کې الف لام دي خو غیر سړي عوضي دي بیا واحد د دینه کله لازمی وي کله غیر لازمی وي اوس د الله الف لام سړي لازمی دي عوضي دي او سړي لازمی دي او دو الناس الفلام عوضی دی او غیر لازمی دی لری کیږي د کله کله کنه لازمی ډیر شی دی لکه اللات ال لات الله لا لا لا افرایتم اللات والمنات کنا نو اللات النجم الساق السريا چې سره د دینه عالم ګرځول شي سره د دینه عالم ګرځول شي دا بیا لازمی وي لکه الذين دا الف لام شو دا چې کمروم سری لازمی دي التي دا څه شي دي لازمی دي پوه شوي کنه دا الف لام ټول لازمی دي الان کې اختلاف دی چې دا لازمی دي که غیر لازمی دي ځنه وي ان چې ویل شي مطلق وختي او آل انا من اوسو دا چې کم دنو لازمی نه دي دا کله یو کله نه او ځنه وي چې نه الان مجموعه استعماليږي او دا همیشه د پاره وي دا لازمی دي دا څه شي لازمی کله د ضرورت شعری د وجنا الف لام زائد کړي شي ساجت وتا نه اوس عالم نه هغه ته خو ضرورت نه بنات بنات او بر بنات او بر دا د دغه د خریړو یو قسم دی ګوسی ګوسی ته بار خلک وي نو د داغي قسم دی داغي ته بنات او بر وي نو اوس دې سره چې شعر کله جوړای نو کا بنات او بری الف لام به سکی داخل کی دا چې کمندونو د ضرورت چا د وجه شعر جوړ نه دام تاسو د کړی دي تمیز همیشه د پاره سوي نکرا څه تمیز همیشه د پاره سوي نکرا خو په تمیز باندې الف لام ناراضي په تمیز ته ناراضي الف لام ناراضي او کله کله په تمیز باندې د شعر د وجه سره شي الف لام راشي تبت نفسا یا قیس السری اوس تبت نفسا اصل کې دا شو خو تبت نفس یا قیس السری تبت نفس نو په الف لام هغه په تمیز باندې سګړي دي داخل کړی دي دا ضرورت شعری د واجنه په بل شو دا زائدی ضرورت شعری د واجنه راغلی وی بیا د معنی په اعتبار باندې کله دا الف لام چې دی الف لام د معنی په اعتبار نو کله دا دلالت کوي په ماهیت د مفعول به قطع نظر د افرادونه قطع نظر د چانه افرادونه د دې الف لام جنسی وي څه ته وي جنسی کله ماهیت مرادی خو په زمون د ټول افرادو کې سوي مرادی په ټول افرادو کې دې ته استغراقی وي څه ته وي استغراقی کله چې کمندنو هغه ماهیت مرادي خو په زمن دی یو فرد معین کې نو دې ته وایي الف لام عهد عهد خارجي او کلا په یو فرد غیري معین کې دې ته ویل کی عهد ذهني عهد څه شي ذهني لند دته کسی کې دا ذکر کړل نورسي الف لام کې اشاره ماهیت د چاته مدخول ته خو کله ماهیت من حيث الماهیت مرادي نو جنس شو کله ماهیت په ټول افرادو کې سي مراد لکه ان الانسان لفي خسر اوس خسران دا خو د ماهیت نه کوي خسران خو افراد کوي نو دلته کې افراد د انسان مراد دي ټول نو الحرف تعریف او اللام فقط الحرف تعریف او اللام فقط فنمت عرفت قل فيه النمت الف لا مجموعه د الله دا حرف تعریف ته یا چې کم د نو لام صرف یوازې فقط یعنی چې تاسو صرف وګرځاو لام چې کمندونو د عادت او د تعریف نه نو فنتهی عن جعل غیره فقط کنه فنمت عربت قل فيه انمت نو نمت چې معرفه کې ته نو وایا پدې کې انمت صحیح شو کنه نمت مطلق درستخان او انمت هغه خاص دسترخوان چې راړي او لګای کې لګا او نمک هغه پردي ته هم ویل کیږي چې کوم په کی جاوا باندې چول شي کی جاوا کی جاوا په خوا واخه کی جاوا په خوا وا اوس دا خبرې نشته مخ پیژنې او د ناوی هغه طرف سو بارو زما والد صرف د خدای وبخي هغه هغه دغه ته ویل کدا ناوی راونو ورځيږي کنه انو ما ته وي متبارا شته هغه په ما خپه شو غن چې د دې غړي پیاده تلې اوس په بیا پیاده دي کنه ویراشه بچي ویو په دې سټو خېجا او وی برا او خیراته کېم نه نو کنه ویدو په دې سټو خېجا او پر دې کې جاو د پاسه کې کینه خو دې ناوي طرف ته زور کاوه وای سیدا بس درس شو کنه زه خاطو کې ډیر تکړه ما بار دی ونه مونو کې دا بس چې کوم ته ونه ته سګنو شو خاطه بس غر ان بس درس شو دغه د نور دا انګل مارای ته خدمه دې پر او ختمه اوس پر د کی جاو د پاسه نه ستنه نه دا ځان مستقل لکه زړه غوښتو ځکه چې هغه لکه بيداو غونته کې ناشته و بس خدمه دې کی جاو د پاسه کې ناشته ما هغه بر شان आवाज راکاو دې طرف ته زور کوه مې ته خلاصې فنوتن عرفت قناغه کی جاوی د پاسه کوم پرده څخه کړی او زیاتول شي دا خو په داسې حال کې چې څه واخلي لازم یعنی زائده لازمه شي کنه زائد خط تزاد زیاتول شي راوړل شي مطلب لازما کلاتی اوس لات بغیر د الف لام نوم صدا معرفه ده کدا پکې ني نو معرفه د نقصان نه رسی خو چې الف لام سره اوس لازمي شي وی دي لات بابا سره الله خو به جوړ شوی کنه او الان سره نو دا ال چې د ان او د الان معنی څه شي یو شي او که فرق پکې راغی کنه نو بیا الان کې لفلام چې کومه دا زائد نه دي بیا غیر سری زائد دي ځکه چې معنی پکې زیادت راځي کنه والذین ثم اللاتی جمع اللاتی چې کومه ده اللاتی وقیس سردار السری معنا تحت کې سریه یو معنا دار چې استاد لاندې الله رب العزت انسان الله سردار پیدا کړی دی سید دن الله لاندې څه کړی پیدا کړی یو معنا دغه دنو سری معنا شریف و بعض العالمین علیه هذا